مال راغې کنه مال سره زناشتا بهایشتا لواتر شتا حرام خورشتا غفلت شتا ار یو کار به کې چې پیسې د سره رااله چې پیسې نه چې طالب سره کله پیسې راشي دی بیا د خپل سر شي چې څه کوي بیا بازار کې چکر وي منډي وي یو شی علم بل شی علم چې نه خبي غمه وسوالو ما څه کړی نشته بیغمه لا يشبع منه چن مړیږي دا علم نه علم نه مړیږي علم نه نه مړیږي لا يشبع منه نه مړیږي دا علم نه ار وخت دی لګیای ا چې زبر دا کتاب وګورم دا کتاب وګورم دې کې یو مسله راشي کله یو کتاب ګوري کله بل ګوري ومنهوم فی الدنیا لا یشبع منها اغه منهوم حریص په دنیا کې چې نه مړیږي دا غي دنیا نه یو په دنیا مول چاو نه دي شته بادشاہان معلوم شو هرسان دي سره چې وخت تیریږي نو هرس کوي دا زموږ لوی حاکمان ولې ګرځي په دې کرپشن باندې هغه مړیږي نه کنه منهوم فی الدنیا لا اشبع منها ابذل الجهاد من قال كلمه حق عند سلطان جائر یو سحر دا ګور ا تک دو دو نیمه ګنټه تاسو کیږي چې ناسه قران او سنت ته بل خبره نه یا قران کتاب دی یا حدیث دی راغستل او دا بیانېږي یو سحر ما ذکر ما خام ما خوشتن په قران باندې مشغوله تاسو هغه درسونه مال اوټرا کا الا شاب مالا وا او خبر کول منډه وای که خیو که خدای بیا غته مینت کوي سر به وتا کته کړي کنه سړی ام سر به دی وکوتا کته کوي ها بزا کته هلا غدوتن فی سبیل الله او روحه خیر من الدنیا و ما فیها نو دا غنه دا خنو چې دا الله د دین د پر لګیا مهنت کې کوشش کې قران او سنت زده کوي فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد فقيه دا ډېر سخت دی په شیطان د زور عابدانو نه ای زر کسان دي چې هغه صرف عبادت کوي خو پویږي نه ایو پوه سره لري نو دا په شیطان باندې ګران دی په گمراه کولو کې سره علم دی او دا غزر او عابدانو سره علم د پکېو لګو دا غي سره علم نشتا ابي علم دی علم یو رڼا ده تا شیطانم نشو گمراه کوله استغفار ذکر اسکار بډيري لکه دا په سیب ګوره یا زدکولی یا طالبان ته اړولی یا خپل ذکر او کولی په دې کې مشغول دی بل کار نشته او زر رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد رضا در رب پر رضا د سکرا پلار کې دا او غصه د رب په غصه د مشر د پلار کې دا پوه شئ استاد دې دې پلار دې دې یو اسی غصه ای اسی ناراضه ای اسی ته په سبانه هغه جدا خبر ده ها او هغه رضا ساتل لکه د الله رب العزت رضا ساتل لی هغه ناراضه کول لکه د الله ناراضګی ده